باب احکام الدین من التحریف په دې باب کې شاه صاحب رحمه الله د دې خبرې بیانول غواړي چې دین محمدی صلی الله علیه وسلم دی دی احکام دی تحریف نا آ ضروری دا چی دی دی تحریف نا حفاظت وشی چونکہ اللہ تعالی دی دی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا تقدیری فیصلہ کرے چی دا دین یو خو ټول اممو پارا دا او ټولو اقوامو دی پاره ده او په عالم کی یو قوم دین بعد چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او د کوم دین او د کوم آئین او قانون خداوندی هغه خلق تراور بس په مختم زکه باندې چورا امم دی چور ملتونه دی ټولو پار دا دین ده او د خدای پاک ازلی فیصلی مطابق بل دین بیا دو ته راتلونکی نه ده او ټول با په دی دین باندې چی وی مکلف وی او تر قیامت پوری به دا دین چی وی دغه دین وی بل دین بیا راتلونکی نسته نه بل نبی بیا راتلونکی شته نو چې کله د یو دین متعلق الله تعالی فیصله داوی نو پکار دادا چې دې دین کې دې بالکل ګوتې ونوالی سی او د تحریف دروازه آدې پدې کې کلاو نی دی وجوهاتو په بنا باندې چې کچیرته د تحریفاتو دروازه په دې کې کلاو شي نو بیا با دا دین صحیح دین آپاتې نشي او بل طرف ته خو الله تعالی د دې خبرې اراده کړې ده چې دا به تر اخره پورې داسې یو ټولی وي چې دا دین صحیح محافظین به وي او دین به مقصد دا ده چې سوچه دین اسلام چې کوم ده هغه به تر اخره پورې چې وي پاتې وي ټیک ته خلق په اخوا دې خوا کوي کوي خو داسې یو ټولی به پاتې وي چې هغه به په هر دور کې د دې دین چې کوي صحیح حفاظت کوي او ځکه دې آیت مبارک تشریح علماء کرام داسې کوي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې الله تعالی لکه څرنګه چې د دې قرآن کریم الفاظو حفاظت ذمہ داری اخیستې ده او په دې کې به څوک ګوتې نه شي وهلای او که په کې وي فوراً به یې پته لګي او داسې دور هر دور کې به داسې خلک موجود وي چې هغه څوک په کې ګوتې وهي د هغه به چې کوي نشاندهي کوي او سوچه شی به خلکو ته چې کوي پیش کوي نو علماء لکی لکه څنګه چې د الفاظ ذمہ داری الله تعالی خسته دا دارنګ معنوی تحریف په دې دین کې ا داسې څوک نشي کولای چې بیا بالکل داسې څوک نه وي پاته په دنیا کې چې د هغې نشاندهي وکړي چې دا تحریف شده حکم ده او اصل حکم چې ده دا ده او په نورو اقوامو کې دا شی نه و نور اقوام آب چې کله هغه نبی او د نبی حواریین آب ختم شو باس دین بعد و بیا خلق رال او چا به پکې سل ځان نه داخلول او سبه کمول او سبه زیاتول او یو دونه تحریفات په پکې وکړ چې څه مودې پاده به دا پته نه لګېدله هغه آثار به و لم تتکلم من ام اوفا چې د ام اوفا خبره به غریبانو پته نه شوی ورکولی چې کوم ځای د ام اوفا چېرته لاړه یعنی مقصد دا دی چې هغه دین اصلي حلیا آ به خلقو چه کړه بیګار کړه تر دوره پوری چه که هغه نبی بیا ایغ ملت ته راغلی وای د خلقو عمل کتلی وای نو ده به دا نه محسوس کړی چه دا د ما قوم و او ما ورته چه و احکامات راوړی ځکه چه ایغی کی به یو په اصلی شکل باندی دو هغه حکم چیرته پاتی نه و ا د نبی علیہ السلام دین حفاظت آ الله تعالی چه دا اخیستی ده دی وجوهاتو په بنا باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپلا هغه دی تحریف هغه دروازه تحریف دروازه آچ دی تړلی دی او بیا زتر تبیانو چه گوره دغو دغو احادیثنا دا معلومیگی او دغو دغو روایاتنا دا معلومیگی چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل دا دی تحریف دروازو چه دا سخت مقصد دا دی چی بندش کړی ده او بیا صحابه کرامو او تابعینو په خپلو ادوارو کی زیات نه زیات ترجیح آ دی دین سوچه حفاظت هغه مقصد دا دی چی زیات اهتمام کاوه دا نه چی ډیر زیات نفلونه لا هغه سړی وکی نه چی دین کی څوک ګوتی نه ووهی ټول قوت پی پدی باندی چه کاوه صرف کاوه چی دین سوچه صحیح سالم چی آ پاتی او بیا به شاه صاحب رئیسی د دین تحریف اسباب خو ګڼ شی دی خو د شاه صاحب یو خداداد صلاحیت ده چه هغه یو ډیر یعنی مقصد دا ده چه لمبا چوڑا مبحث لمبا چوڑا یو مضمون آ دی په معمولی قواعدو په اندر کې چکی سمیټ کی او پکې رائے ولی نو شاه صاحب بیا د اسباب د تحریف آ درته چه کی بیان کی چه د دغو دغو شیونو د وجه نه په دین کی کوتاهی راغلی ده او په دین کی تحریفات چه دی آ شوی دی او ګوره ډیر دلچسپ مضمون ده ذهن نشین صرف نه چه تاسو ذهن نشین کو قابل حفظ چه ده مضمون ده او ډیر ځای به تاسو ته چه درځی په کار باندې دردومی ان شاءالله معمولی معمولی به دغسی وضاحت سره کو روان به یو ان شاءالله باب لابدی دا لپاره دی صاحب دی سیاست کبری امام دی سیاست کبری دی پاره دا خبره ضروری دا الذی اغا ذات اغا صاحب دی سیاست کبری یاتی من اللہ بدین چی دا راتک کئی دی اللہ تعالی طرفنا پا دین سرا دا سی دین ینسخ الادیان چی اغا نور طول ادیان منسوخ کئی دا خبر لابدی دا من ان یحکم دینه چی آ دی دخپل دین محکم کی حضور صلی الله علیه وسلم پاره ضروری دا وه چی چونکه ده دین ټولو ادیانو لره ناسخ ده او دی صاحب دی سیاست کبری ده نو ده دی پاره ضروری دا وه چی دی دخپل دین چه کی مضبوط کی مضبوط من دی دی خبری نه ان یتطرق الیه تحریف چی دیتا تحریف چسی لاری ورمیندی کی او تحریف دروازی ورکلاو شی دی خبری نه دی چی کی دین محفوظ کی دا دپاره ضروری ده وذالک دا زکا لانه یجمع امما کثیرتا ذوی استعدادات شتا و اغراض متفاوتا او دا زکا چی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین دا دا سی دین و چی دا دیر امم کثیره دی جمع کړی وو دیر امم کثیره چونکه دا مختلف امتو ته دا دین وو او مختلفو اقوامو ته و نو دی وجوهاتو په بنا باندې او هغو خلقو مختلف استعدادات و او مختلف اغراض و نو دیو جن دین ندا مضبوط کی چی کل دا مختلف ملتونو والتو نو داسی نی چی چا پزینونو کی آغا خپل سابقہ ملت هغه شيونه پاته وي او هغه په دغي دين کي چکه ګډي او چونکه حضور صلی الله علیه وسلم دین آخو یو امت ته نه یو ټولی ته خنو مختلف امتو ته هندوستان خلقو ته او روس خلقو ته او چین خلقو ته مختلف قومو ته نو مختلف قومو مختلف اغراض وی نو داسی نه چی چوک خپل اغراض مطابق په دین کې سچکی دنه نه کیږي دیو جنا دی حضور صلی الله علیه وسلم دین زیات اهتمام پکارو چې تحریف نه چسی نو ډیر کله ته بیا داسی چی هوا او خواهشات په دو بنه ګښته کی او حب الدین الذی یا محبت تی دین هغه کانو علیه سابقا چی دو په کوم دین باندې مخکینی وو هغه به بنه ګښته کی او الفهم الناقص حیث عقلوا شیئا وغابت مصالح کثیرا یا به فهم ناقص به بنه ګښته کی په داس شان سره چی دو به یو شی مقصد دا چی یو شای به دو مختار کی سره و او دا دو به خوښ کی چه په دی کی دا دا فائدی دی خو وغابت مصالح کثیرا خو ایغه نه با مقصد ډیری فائدی به دو له لاس نه چه سی اوزی نو دی ټولو خبرو دا یحملهم پر فاعل دی چه هوا به برنګښته کی خواهشات حب الدین اغه حب دین ثابت به برنګښته کی او فهم ثاب فهم ناقص به برنګښته کی په دی خبری بانی ان یهملو یعنی علا ان یهملو په دې خبره باندې چې دو مهمل پریدي ما هغه شی نست الملت علیه چې ملت په هغه باندې چې دا تنسیس کړی ده دا شیونه به په دې بیرنګ اختکی چې ملت کوم شیونه صفا بیان کړي دو هغه چې کی پریدي او یدسو فیها ما لیس منها یا دو شخ کی په دې ملت کې هغه شی چې ملت نه نه وي دا شی نه به یې په دې برنګښته کړي چې دو به هغه شی ملت کې دننه کړي چې هغه په ملت کې مخکې نه وو نو فیختل الدین نو بیا به دین مختل سی دین کې به اختلال راشي ولی چې کوم شی نه دین کې دی اور نه وي بس خو بیا دین ناقص شو چې دین کې نه دی اور دننه دی کړ خو بیا دین کې چراغه خلل راغی کما قد وقع فی کثیر من الادیان قبلنا لکه شاه صاحب وایی چی دغسی خبری واقع شوی په کثیر من الادیان کی مونږ نه مخکی مونږ نه مخکی چی کوم دینونه وو هغه دغه شی وو چی چا به ولګیدل څوک او هغه به مقصد داده چی هغه منصوص احکامات خپلو اغراضو دی پاره چه کړه مهمل پریښودل او مقصد داده چی غیر دین شینا آبه په دین کی چه کړه خپل ځان دی پاره دننه کړه نو هغه دغسی قومونو تحریف کړی وو په معرفت د مداخلو د خلل کې دا استقصا ممکنه نه وه چې هغه د خلل مداخل د خلل لارې سړی چکي وتړي خلل خو دنیا لارې دي هغه طرف نه راتلای شي دې نه دې نه دا ډېره مشکله خبره وه فإنها غیر محصورة ځکه چې مداخل د خلل دا غیر محصور دي ولا متعینة او متعین نه دي چې کوم طرف نه دي په دین کې خلل رئیس لکه یو شاید په بالکل په کلاو میدان باندې چې د ایشه ده نو هر طرف نه دی راتګ هغه ستو ته چې غل ورته راشي چې سي هغه شی واخلي هر طرف نه نو دارنګه د دین ته هر طرف نه چو د دې لارې وی چې خلکو ته راشي په دې کې تحریف وکړي خو شاسې وی چې اوس موږ دغه سي پریدو ادلارې بند نکو ولی قاعده دا ده وما لا يدرک کله لا يترک کله چې کوم شی ته پورا نشي میندولای نو پکار ده چې پورا پر... یعنی مقصد دا ده چې پورا پرې نه دی چې سونه یې سلولای شي هغه ورخه وکا نو اوس مقصد دا چې درې کسان دي در سره دغه سید شای شي نو کټول لار نشي بندولای څه خو به بندولای شي کنه نو اسو کې خو دې چکی ودرېږي کنه دا سینه چې وسه دغه څه چکا پرېدا نه نه ما لا یدرک کله او اجمالا سخت وعیدات راغله په دې خبرې باندې چې چوک په دین کې نوی شی دننه کړي یا د دین یو حکم پریږدي نو هغو پاره هلاکت ده هغو پاره خساره ده دا ګمراهي ده کل بدعة ضلاله کل ضلالة فی النار سخت سخت وعیدات راغله اجمالا وجما واجب اصل ان ينذرهم چه ويروي حضور صلی الله علیه وسلم خلق لرا من اسباب التحریف دی اسباب التحریف نه اجمالا اشد الانذار نو قرآن حدیث کی څونه ځای په دین کی کوتاهی کونکو باندی مقصد وعیدات راغله ویخص مسائل قد علم بالحدث او بل هغه مسائل خاص کی چی حضور صلی الله علیه وسلم ته په ظن او تخمین او حدث سره دا خبره معلومه وه ان التهاون والتحریف فی مثلها چی تهاون او تحریف په مثل د دې کې او بسببها یا په سبب د دې سره داء مستمر فی بنی آدم دا په خلقو کې یو مقصد دا ده چې یو بیماری وه مستمره فیسد مدخل الفساد منها باتم وجه بیا اغنا اغا مدخل دی فساد چکمی آ بند کی پاتم وجه یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل ظن او دی تخمین مطابق دا خبره معلومه کی چی یاره دا دا عبادات او دا دا شیونه چی دی خلقو په دی کی مقصد دا چی په دی عادت جاری وو چی په دغه شیونو کی به چی کاو تحریف نو ایغی صفا نشاندهی وکی وان یشرع شیئا یخالف مالوف الملل الفاسده یا مقصد دا چی مشروع کی دا شیونه چا مخالف وی دی مالوف تی ملل فاسده او سرا فی ما هو اشهر الاشیاء په هغه شیونه چا اشهر الاشیاء دی اندهم کالصلوات مثلا مثال پتاور ته استاذ هسی لږ وضاحت وکړه ګوره خلقو تهاون کاوه فی الدین یعنی خلقو کی داوا خلقو کی داوا چی داسی تحریفات پہ اکڑ چی فرض او نفل بیا پتہ نہ سر لگی دلا چی دا او سو رکعت نفل دی او سو رکعت فرض دی بیا با خلق هغه فرض کی زیاتوب راوست نو دیو جنا دور من رالا پا حدیثو کی چاغه یو کس جمع لمانځه نه بعد فورا چی پاسیدو او د سننو او د نوافلو نیت تاړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خپل ځای نه داسې ور پاسید له اوږې یې ونیوه ته له کینه وبش یهود خدای دې وجه نه تباه کړي وو چې دا پته به لمانځه کې نه لګېده چې کوم فرض دی کوم چې دی نفل دی حضور صلی الله علیه وسلم ورته وکتل نو ورته ویې ویله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې د ده رایې تصویب یې وکړ چې تا د خدای پاک رهنمايي وکړي ښو طرف ته يعني تا دا خبره چه وکړه صحيح وکړه دارنګه دي وجه نه د رمضان نه مخکي يو دوه ورځي دا روزي ورته نيولل او مقصد دا رمضان نه بعد فورا عيد الفطر په ورځ باندې روزي نيولل شرعا ممنوع شو شرعا چه سو ممنوع شو دی وجه نه چه دا به بیا خلق کوي نو چه کوم دا ډیر شیخان شیخانی دا به په دین کې زیاتو بورو کی نو آب بیا ورسره ضروری وګانی بیا باخیر کې هغه شیخی به کوي امامان او مقتدیان به ویی چی که دا ضروری دی داسی داسی نو دی نه به یو رواج جوړ سی او بدعت به جوړ سی دا به خلق په دین کښی چه وګڼی ضروری وګڼی نو دوی وجه نه چه راغله ممنوعیت دارنګه یو مثال نه ګڼ شاید دی چه دی مثالونه دی نو دغه شیونو نه خو التا په احادیثو کې په دغه کې چراله من راله چې داسې نه چې دین ته چوک زیاتوب یا کمتوب چورو کې لارې ورکولاو کې تاسو په دې خبرې پوه دارنګه چې کوم شیونه د ملل فاسده و غیر معلوف و لکه دو به رکو نه کاوه په لمانځ کې دو به رکو نه و سجده تعظیمي هلته جایز و آ شیونه شریعت چې کړه مقصد دا چې رکو یې په ټولو لمانځو کې ضروري کړ او سجده تعظیمي یې چې کړه ناروا کړه چې د شرک او د دغې هغه مقصد چې کوم د چور دروازې چې په غلې لارې باندې شرک ته راځي په جواب ته نسي راتلی چې هغه ورته چې کړي بند کړي تاسو په دې خبرې پوه نور وضاحت ټول وروسته روان ده ا دې ته وتايي چې کله حواریینو دور تیر سو نو داسې نا اهل خلق داسې نا اهل خلیفګان آ راغله چې هغو منځونه ضایع کول د شهواتو اتباع کوله د اشاعت تی دین اهتمام نسات تعلما او تعلیما او عملا امر بالمعروف او نهی عن المنکر آئے نکولا نو دینا مقصد دا دی چې د دین خلاف څه رسوم آ جوړ شو او خلکو طبیعتونه د هغه خلاف تی رغبت تی شرایعو نه چسله آموخته شو او ایغه بعد بیا څه نور داسې راله چې ایغو په دې تهاون کې نور هم چه وکړه زیاتوب وکړو په سستی کې حتی چې هغه معظم حصہ دی علم هغه چکړه ویره کړه نو چې کله دا وکړه نو الناس علی دین ملوکهم نو چې هغه مشرانو د دین هغه فرایضو کې او د دین واجباتو کې سستی شروع کړه نو کشرانو خو په طریقې اولا سره په هغه کې چکړه سستی شروع کړه نو دا دی دین کې د تحریف چې سنو ضروری شي نه دی دین هغه مقصد دا چې سل پرې خدل نو دین کې چرا وستا کوتاهی نو دا د دین تحریف د پاره غټ جوړیدو سبب جوړیدو اوس ته وګوره دا ډیر په دین کې مقصد بیا چې کله هغه ونه پوره نه سجنا نو بیا هغه غیر ضروری بولی بیا اعتقادا غیر ضروری بولی چې نه نه دغه دوره ضرورت نستا دا شدا هغه دا هغه هغه خپل خواهشاتو دی وجنه نو دا د دین تحریف ته پاره د تهاون فی الدین چې کوم دا دا د دین خرابولو لپاره یوه چه سی غټه ذریعه سی او دین کی تحریف لپاره غټه ذریعه او دا مخکینی قومونه چه اکثر هلاک شوی دی او اکثر په دین کی تحریفات شوی دی آ دی تهاون دی وجه نه ډیر شوی دی چه غټو خلقو به چه وکړه سستی وکړه په غټو امور دی دین کی نو ایغه له وجه نه به داسې داسې نو هغه حکم به بالکل چه سو معدوم غوندې شي ورک غوندې به شي لکه اوس مقصد دا دی چې تاسو مونږ ته قصاص حکم معلوم ده تاسو مونږ ته حد زنا ته لاړ شه تعلیم یافته طبقې ته دا ووایه ډېر له دې نه نه دي خبر چې شریعت کې د حد زنا شته یا قصاص له دې نه بالکل اډو خبر نه دي دونه مقصد ځکه چې په دې باندې عمل پرې خوی شوی د پورته حکماو له طرف نه چې کوم مقصد دا دی چې امیران دي او د بادشان دي هغه له طرف نه نو دونه پورې چې ډېر خلک له دې نه خبر نه دي چې داسې به هغه ته مقصد بیا لاس څخه ورکاټ کړی ته اوس دا تعلیم یافته خلک ډېر ورغه نه دي ورخبر دا پاکستان کې موږ دور هغه علماو شور او غوغا شروع کړی ځکه خبر دی ته بار لار سه ډیر لدی نه خبر نه دی چې وای دا حکم داسی دین کې ستا دونه پورې مقصد نو د تهاون ادا مسله جوړه کی نمبر 1 ومن اسباب التحریف یا دی اسباب دی تحریف نا التهاون تهاون فی الدین دا وحقیقته حقیقت دی دا دا ان یخلف بعد الحواریین خلف چرای سی ورستو دی حواریین نا دا سنا اهل خلق ازاع الصلاة واتبعوا الشهوات لا یهتمون باشاعة الدین او دوئ اهتمام نه کوي د اشاعة الدین تعلما و تعلیما و عملا ولا یامرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر نو چی داسی خبره یی فینعقد عما قریب رسوم خلاف الدین نو عن قریب داسی رسوم منعقد شی چی آ دی دین چی خلاف وی آ دی دین چی خلاف وی و تکون رغبت الطبائع خلاف رغبت الشرائع او بیا رغبت طبائع او مشرانو دی قوم نه اضر بهم دا ډیر شدید ضرر رسونکی په دوی سره واکثر فسادا او دا ډیر زیات وی په اعتبار دی چا سره فساد سره یا یوی نسخه کی افسادا لا یا په اعتبار دی افساد سره وبهذا السبب ذات ملت نوح اپ دې سره ځای سوی دا ملت نوح علیہ السلام و ابراهیم علیہ السلام فلم یکد یوجد منهم من یعرفها علی وجهها دې وجې نه داسې به څوک نه کې مينده چې هغه ملتونه اوس داسې ورته معلوم وي چې څنګه هغه وه اوس د تهاون د څه وجې نه رادرومي که نه د تهاون اسباب څه دي دا مصري نسخو کې خطا شوي دي دا یې د تحریف اسباب جوړ کړي دي نه نه دا د تهاون اوس اسباب د تهاون ومبدأ التهاون امور مبدأ د تهاون سو امور دي تهاون د پاره سوچ دي امور دي للتهاون اسباب ثلاثه تهاون دی پاره اوس درې امور دی تهاون فی الدین ا دی دغه درې شیونو دی وجنه را دروي نمبر 1 نو حضور صلی الله علیه وسلم دی ایغه نه چوکړه منه وکړه چې تهاون فی الدین بنو کو یو تهاون فی الدین دا د مونږ په ملت کې چې حضور صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې ګوره عدم تحمل دی روایت صاحب ملت نه د صاحب ملت چې کوم روایات دي، د صاحب ملت چې کوم عمل ده، هغه ته نر واخلې. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې ده په دې کې چې داسې ان قریب ده چې داسې وخت به راشي چې یو سړی به وي او د ریښمو په هغه باندې به یې داسې ډډه چې یې لګولې وي تکیې باندې او خلکو ته به وتایي او ښه به مور وي یعنې ښه به پیټ جوړ وي مالدار به وي خلکو ته به وتايي چې پرېږدو عليکم بهذا القرآن بس صرف دغه قرآن ده ترجمه کو او دغه قرآن ده بس په دې کې مو کوم حلال مينده کړ هغه حلال په دې کې مو کوم حرام مينده کړ هغه چې حرام او دې حدیثو به چټ چکي انکار کوي منکرین حدیث پي حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته رسول چې کوم شی حرام کړی دی دا داسې دی لکه تاسو ته الله چې کوم چې دی حرام کړی دی نو دا به تهاون فی الدین چی صاحب ملت هغه روایات نه راخلی ځکه اوس ته سوچ وکا ته اوس انکار دی حدیث تی یو سړی وکی نو بیا دی دی بالکل با پتیاری کی شی بیا با دی دی پا دین احکامات باندې عمل سنگ کئی دی با اقامت الصلاة سنگ کئی دی با ایتاء الزکات سنگ کئی دی با حج سنگ کئی دا ټول طریقې چا شولی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندی شولی نو منکر حدیث چی سی نو دا په حقیقت کی بالکل منکر قرآن شی ځکه چی دی قرآن تفسیر آ چا کړی دا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندا کړی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى القرآن يفسر بعضه بعضا والحديث مفسرنا للقرآن نو بیا با آ بالکل چسی په تیارو کی شی بل جای حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تعالی علم دا سے نچی گئی چی بس سیدھا چی سہر چی گئی بے با ایچوک ملا نہیں پاتا نه څنګه چی گئی لوی لوی علماء بس کیگی آب مړیگی او دین بعد به دی ایغا حق جان نشین نه پاتی کیگی او دغه سی باغ مشران مشران جی په کم روست والو کی به کمزوری را درومی بیا به چی هغه لګ دی علاقې خوی بیا به ایغه کی بیا نورو کی نور چر درومی کمزوری وها کذا اخیر کی به داسی پات شي چی جهال به خلق سرداران جوړ او لوی لوی خطیبان به او په غټو غټو جماعتو کی به اس په فکرت باندې غریبان خبر نه او خلق په ورته رادرومي مسئلې به ونه تپوس کوي په پوه شوې نو نه به دو خپله پوهېږي او نه به بل بیا به څه پوه کړي خفت را خفت که کند بیدا نو بیا به مقصد دا دی چې فضلوا و اضلوا خپل به ګمراه یا نور خلق پچ کوي ګمراه کوي نو دا د تهاون فی الدین د پاره غټ سبب هغه دا ده چی سړی هغه د صاحب ملت روایات چی کی هغه پریږدی منها دی اغنا تهاون فی الدین اسبابنا دادا عدم تحمل الروایت عن صاحب الملت والعمل به عدم تحمل دی روایت دی صاحب ملت نا عمل پدی سرا وهو قول علیہ الصلوۃ والسلام ادا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دی کہ وہ تصفا اشارہ راغلی دا الا یوشک رجل شبعان قریب دا چې یو سړی به مړی خټیوال یعنی مقصد دا ټیټ مالدار به علی اریکته او مقصد دا چې په سریر مزین فاخر باندې بناستی یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم من حلال فاحلوه چې په دې کې کوم حلال مندو هغه حلالو حلال گنو وما وجدتم فيه من حرام فحرموه او نور احکامات نشتا حدیث نبی انکار کئی وانما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم کما حرم الله حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم تاسو ته حضور حرام کړی دي هغه داسې دي لکه الله چې حرام کړی دي وقوله صلی الله علیه وسلم او بل جن حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس الله تعالی نه قبض کیدا علم پداسه اخص سرا چ خلق لسنونه وباسی ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ومنها بل تهاون فی دې وجه نه رادرومي تهاون فی الدین کله د دې وجه نه رادرومي چې ملیان به ولګي ګوره نن سبا دا عامه ده اوس خو هر چا د مفتیتوب ته ډېر زړه کېږي که نه حالانکه تاسو د مشرانو اقوال په فتوی ورکولو کې وګورو په سونو کسان به ووایي په بوی چې یونه به یې تپوس وکړو تابعینو او د صحابه کرام په دور کې هغه به ورته فلاني ته ورسه ویغ نه باید ایغ بوتل نه فلانی ته ورسه اچا به دا ذمہ داری نسله برداشت کولای اخر به بیا چس اولنی یو کس تراغه چا به دا ذمہ داری اوس ار یو خوشیری چې نه ټول دنیا فتوی ما ور کولای بل چا بالکل چیرته کش نه پکولای هر سړی دا مزاج نه کنه تاسو رښتیا وای حالانکه دا د صحابه کرام او د تابعین چو کارو کنی تاریخ پسی وګورو چې بیا با غسل باندې بیا غریب چس اختراغ بیا با اخر د مجبوری وجنه ایغه تو شولا هغه به دونه ترېده کپېده چې رنګ به یې وای زېړ چه و ختلی او چې یوه مسله به یې چا ته شوله. اوس خو دا نسته. نو شاه صاحب وایي چې بل د تهاون فی الدین غټ سبب دا ده چې خپلو اغراضو فاسدو دپاره یا شهرت دپاره یا مقصد دا دی چې د یو غټ خان یا نواب د علاقې یا بادشاه یا وزیر یا مقصد دا دی چی بل داسی یو مشر ای خوشحالولو دی پاره او اغراض فاسده به پدی باندې برنګښته کی چی دی به تاویل باطل کئی په شریعت کی تاویل باطل به کئی لکه مقصد دا دی چی دی ای خوشحالولو دی پاره به پدین کی خامخا دور یو جزئیه لا چیرته به وته لګی لګی چی هغه ځای کی سو ته دون اخوا دی خو باطل دلایل کی او ترمیندی کی خو چی هغه خوشحال سی ته ګوره دغسې ملا یي که نه هر سړی چې دا ملا ده او بیا څه ورله ورکړي او مقصد دا دی چې هغوی لا شهرت مینده کړي چې زه یوه داسې مسله وکړه چې مخکې چا داسې مسله نه وي کړې تاسو په دې خبرې پوهېږو ښه جي منها ګوره ډېر اهم بحث ته ډېر داسې نه چې پکې ودیو په دې خبرې پوه شولو بیا په خدای کې نو که دا داسې بحث بیا تاسو غوږونو نه ده اورېدلی ښه جي بل ومنها او بل د هغه نه الاغراض الفاسده اغراض فاسده اغراض فاسده دی الحاملة علی التاویل الباطل چی هغه سړی په تاویل باطل باندې چه کئی برانگیخته کئی کطلب مرضات الملوک لکه هوا په اتباع دی دوی کی چا لره خواهشات لره لقوله تعالی لوجد دی قول دی الله تعالی نا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا تحقیق سر آغا کسان چه آ کتمان کئی دی ایغا چه اللہ تعالی کم کتاب کے احکامات نازل کری ایغا کسا پٹئی اخفاء کئی ویشترون به ثمنا قلیلا او په هغه سر لږ باندې متاع قلیل دی دنیا چې کئی هغه حاصلئی اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا خلق چی دی دا نا چی خیټو ته مگر اور چی دا په حقیقت کې دا لکه اور خیټو ته چکی واچي یهود په دې باندې خدای پاک چو تبا کړی وو بل ومنها بل د تهاون فی الدین دی وجه نه جوړ سی چه منکرات شایع سی په قوم کې ډیر ګڼ شای چې وی منکرات وی او علماء کرام چې دی هغه په هغه منکرات باندې نه چې کی پری دی او ته یې زپری دا چې سکی چکی پری نو دی وجنا آهسته آهسته تهاون فی الدین راشی تهاون فی الدین او په دین امورو کی چه سی سستی راشی نه علماء ته پکار دی چه آ دی شب و روز محنت دی دو دای چه په منکرات باندې چه کئ رد کئ څوک منی نه منی